بسم الله الرحمن الرحيم علوم القرآن کی تفسیر متعلق خبر شروع تفسیر او بین تاریخ د دوارو الفاظو لغوی اصطلاحی معنی دیو جن د سلف او تفسیرو کې تعلیم په معنا دا تفسیر استعمال دی لکه ابن جریر وغیرہ دا آیت تفسیر کوي نو دا وایي وتاویل هذه الايه البته متأخرین فرق وای تفسیر او تعویل کې چې د کې فرق دی فرقونه مونږ ویلو یو سو خو اخیری او آسان فرق دا دی چې تفسیر بالروایت ته وای او تاویل بالدرایتی تفسیر بالنقلی تاویل بالعقلی تفسیر چرتا د قران حدیث نص یا صحابونه نقل قول سره د آیات وضاحت شینو دا به تفسیری او که د آیت توجیه وضاحت په عربیت سره علوم سره عقل سره فهم او تدبر سره نظم نسق او سیاق سباق سره وغیرہ وغیرہ معلوم شینو دی تبا تاویل وی او دغه ته تفسیر به رایم وی تاویل نو موږ دته دو قسمه تفسیرونه مخه ترالل چې وی تفسیر بالمعصور بالنقل یو قسم دغه دی او دویم تفسیر بر رائے او رائے نمون وی مراد محض رائے نه ده بلکې اجتهاد مراد یعنی تفسیر بالاجتهاد بس دا دو قسمه مونږ ته خو تفسیرونه مخه تش یو تفسیر بالماسور بالنقل او دویم تفسیر بالرائے بالاجتهاد بیا دا تفسیر برائے دا دو قسمه ده ځکه قران سنت کې سړی وګوري نو کله د رائے تدبر ته ترغیب ورکړي او کله د دې زم بیان شوه دی نو د دې وجې نه مونږ مطلق رائے ته مضموم نشو ویلې قران کې بلکې د دې په تقسیمي د دغه قران او سنت د دوه قسمه نصوص راتلو د وجه یو تبا تفسیر برائے محمود ویل کیږي کم چته قران کې اشاری موجود دی لعلهم يتفکرون لتبین للناس افلا يتدبرون القرآن دا ده نو دا تفسیر برائے محمود او دویم به تفسیر برائے مضمومی ادغه احادیثو د وجه چې نبی علی السلام فرمایلی کتاب التفسیر ترمذی کې راځي من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوا مقعده من النار ور بغیر علم یعنی محض رائے باندې خبره کوي هغه رائے د عربیت او دارنګ د علم پرانا کینی صرف خواهش محض رای یا ابو داود روایت ته کتاب العلم کی من قال فی القرآن یا من قال فی کتاب الله برایه فاصابن فقد اخطا رائے باندې خبره وکړه محض رائے و محض د علم پرانا کې نه او د ده د رایې سره یو توجیه مخې ته راله هغه درست هم ښکارېده ظاهر کې نو بیا هم فقط اخطا خطا دی ځکه بنیاد یې غلط دی دې وجې نه مونږ سره تفسیر بالرای دو قسمه شو محمود پسندیده عمده رای خرای او مذموم، غیر پسندیده، محض رائے اوس مونږ دا وی چې تفسیر به رائے محمود خو درست دی به شرایط سی څنګه به بدلږي چې دا رائے درسته ده او دا تفسیر به رائے محمود داغه د بارا علما او مفسرین او علوم القرآن والا س شرطونه ویلي او سولوم خولی چې سو پورې او سړې قرآن کې د دې علوم پرانا کې خبره کوي نو دا به تفسیر به رائے محمودی دا به درست رائے وی دا به تفسیر غنل شي د قران وضاحت به غنل شي بل اجتهاد او کده دغه علوم رڼا کینی یا د دې علوم علم ني د سره واسطه تعلق ني نو دا رائے با رائے مضمومی دا به ګونی هغه علوم تقریبا س سورلس پوری علوم چې هغه مفسرین لیکلي دا کلی د دې پرانا کې خبره قران کې وشي نو دا صحیح ده دا کم چې عام طور تاسو اوریدلی او مخکې با د بدعتیانو داوی چیرې قران ګران کتاب دی دی ته مکینه سور لسل مې نی ویلی نو گمراه بشي ا د قران ناس ته نه یادای ا د قران تفسیر یادای قران تفسیر چې څوک کوي نو دغه سور له سلومو پرانا کې به کوي وغم کم تفسیر ها تفسیر به رائے یادای یعنی قران کې کده از خود په اجتهاد سره زوی نو دغه علوم په رڼا کې به وي دا علوم به ول شرط دي څه ترا واستغه قران تناسره پاره سور لسل مک نو مو د دین خو ګران علم بیا حدیث ته حدیث نه ده حدیث ګران علم ده او دا تبلیغیان جماعتونو کې تعلیم کوي د حدیثو کنه کوي څوک وته ناشتي عوام او دا تعلیم څوک کوي امين نو بیا خو تاسو لا او د تبلیغیانو لا بیا سوار لسنا اتیش علم پکار دي خو دغه تعلیم ده دا په حدیثو کې شرح نه کوي او نه په کې تحقیق کوي خو دا تعلیم د حدیث وې د سره د واز نصیحت ته نو دغرن د قران دا درس ما وامو ته د واز نصیحت ته او قران وی لقد یسرنا القرآن للذکر اې د پاره اسانی دا هو کو یو سړی تفسیر لیکي یا یو سړی تفسیر کوي او کم تفسیر کوي تفسیر به رائے کوي یعنی اجتهاد کوي د د خپل علم پرانا کې څه خبره قران کې کوي په روایت کې نو دا علوم به ول شرطي یعنی تدبر د پاره شرطي تذکر د پاره نه تدبر ګران دی افلا تدبرون القرآن نو تدبر بیا ګران کار دی هغه د پاره به دا علومي یو سړی د دې علومو سره تعلق نه لري هغه وایي زه قرآن تفسیر لیکم زه قران کې خبره کوم تدبر کوم مې دا بغیر دی نه کیږي نو هغه سور لسلم اصل د تدبر د پاره د تفسیر برای د پاره دي پاغه علوم کې یو د علم لغت لغت ضروری دی په علم لغت پوي کم چا د مدارس کې ویل کېږي علم لغت او خاص کر تاسو چرته وای لغت چرته وای مستقل لغت ني ادب کې ویل کی د علم ادب کتابونه ویل کی کنه نفت العرب او مقامات او پلان وغیرہ نو ال تبیا د یو یو لفظ لغوي معنی دا دا باب دا ده دا شی نو دا علم لغت یا غي د پاره د لغاتو کتابونه نو یو علم لغت ضروری دی دیو جن دا امام مجاهد قول برهان کې نقل کړی دی لا يحل لاحد يؤمن بالله واليوم الاخر ان يتكلم في كتاب الله اذا لم يكن عالما بلغات العرب لغات عرب نه ني خبره نو دیو ان يتكلم في كتاب الله کې کلام کې خبرې نه کوي خبرې څه مطلب ځان نه به تفسیر نه کوي د په لغت نه دی په لغت نه دی په دې څنګه خبرو کې نو لغت ضروری دی دغه رنګ د امام مالک قول دی چې ما ته پته ولګي ما ته یو سړی راوستل شي او د قران تفسیر کوي او غا غیر عالم بلغت العرب عربو په لغت نه دی پوي الا جعلته نکالا زبل عبرتنا کا سزا ورک دی په لغت پوی نه دی ولګیا دی قران کې خبرې کوي نو علم لغت اول شی دی دویم علم النحو په نحو پوی ځکه چې په نحو سره د جملو تراکیب دا چې مبتدا صدا خبر سره فعل فاعل څه شی دی دا په جنګلوي سو پورې دا سړی نه پیجندلی نو د داغه جمله صحیح معنی مطلب نشي بیانول دا خو ده مبتدا خبر مسند مسندونی له دارنګ دا چې جمله خبریه ده انشائیه ده دا چې فعل فاعل مفعول سره الوه ترجمه سيو کی نو دویم شی علم نحو دا هم ده او دریم علم الصرف ده د ابوابو د صيغو پهچاني ځکه د باب په بدلیدو باندې معنی بدلی مجرد جدا معنی لري مزید جدا معنی لري بیا د هر هر باب خپل خاصیات دي هغه خاصیات به نظر کی نو الا به داسه خبره کولی شي چې او دا معنا دا مطلب دا مفهوم او سلورم علم علم اشتقاق علم اشتقاق هم صرف سره تعلق لري یعنی صرف کې دنه بیا یو علم اشتقاق وي اشتقاق څه شي ته وي اشتقاق دې ته ویل کیږي چې د ماده پہچان وشي ماده اصل سره ځکه اصل ماده پیجندلو سره هم سړی ته لار کولوش د معنا مطلب ویلو دیتا متن لغت ویل کیږي د دې لغت متن سره اصل کې کله کله لکه ډیر مثالونه شیطان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کې مو ویلو کنه چې دا شیطان اصل ماده سره نو چا ماده یو خولې و چا بل خولې معنی بدلې شي دو ماده خودل شي چې اصل پکې کم کم حرف دي هغه اصل حرف معلومې دو سره ماده معلومه شي چې ماده معلومه شو نو معنی معلومه شي نو دا ضروری ده چې علم اشتقاق علم اشتقاق سره ماده معلومي او بل علم البلاغت ته علم البلاغت دا کوم چې تاسو په دروس البلاغه او تلخیص او مختصر او متول او د کی ویل کی علم البلاغه ځکه علم البلاغت کې کمال دی چې د کلام غ تحسین سړی ته معلوم شي دا جمله په دې انداز سونه خون کوي او په دې انداز سونه خون کوي نو دا د کلام حسن او تحسین دا د علم بلاغت نه معلومي او دغه علم بلاغت بیا خپل کور کې درې فن دي لکه معنی او بدی او بیان نو چا دا په یو حساب کړی دی نو چا دا په درې حساب کړی دی نو کله وی سور لسلم دی او کله سوی اتل لسلم دی هغه داسې چلوي شي د یو فن کله دننه اجزا راوالي کله د یو فن صرف مجموعي نوم راوالي نو چا علم بلاغت راغه سره بس یو کی حساب کړي دی او چا بدی جدا بیان جدا او معنی جدا کړي دي بل علم القراءات د قراءاتونو علم قرات علم ضروری دی سناسا چې دته د قراتونو پته ځکه کله کله مختلف قراتونه دي کنه نبی علیہ السلام ویلی چې سبت احرف وو لغتونو باندې اجازت ملو شو اصل خو قریشی زبان کې نازلو هو اجازت د وینا په دې نورو لغتونو کې مشلو چې نورو کې هم ویلیش هو بیا رستو عثمان رضی الله تعالی عنہ د عجمو په اسلام کې داخله دون بعد مسلې پیدا کړي عرب خو پویدل چې دا لهجه ده عجم خو بده نه پویدل ای خو جوړه غلط ده نو دیو جنې اومغه اصل لغت چې په کم نازلو قریشینو په هغه باندې قران کې جمع کړي شو دا مطلب نه چې هغه لغتونه بالکل اوس ناجایز شو نه اخو د امت د انتشار بچکولو د پاره اصل زبان چې اصل اوریجنل ټیکسالی زبان ادا شو او دا نور لغتونه هم پکې دي نو قرای مخ کې وای څوک چې سبا عشره کوي قراتونو کې تخصص کوي نو غنور لغتونه میز دکی بهرحال اهل علم د پاره اجازه دي خو علم القرات زکا چې کله کله یو لفظ قرات د یو لفظ یو شان راغله بل شان راغله ام د معنی او تفسیر سره تعلق لري لکه مالک یوم الدین او ملک یوم الدین قراتونه دي دواړه اوس په دې کې راجح کوم یو دی دا مې خبره ده او دویم دا ده چې په دې قرات سمانه ده او په دې قرات سمانه ده نو دام تفسیر سره تعلق لري بل علم دی علم اصول دین دا مستقل فن دی اصول الدین دا اصول الدین زموږ په مدارسو کې مستقل فن په تور نه پڑھاوي خدا سے ضمنن راشي او په دې جامعاتو کې عصري جامعاتو کې یونیورسيټو کې مستقل پڑھاوي لکه اسلام آباد کې باقاعده په دې کې اسلامي یونیورسيټي کې اصول دین کې بی ایس کیږي ایم فل بر پی ایچ ډی کیږي اصول الدین کې نو دا یو مستقل فن د اصول الدین اصول الدین معنی د دین اصولی خبرې کوم دي ایمانیات دي کوم اهم احکام دي نو دا خو لنډه خبره شو خو لکه دې کې بیا پورا دنه مستقل علم دی اصول دین بل علم اصول فقه دا اصول فقه دا د سړی علم کیوي چې د فقه استنباط چې مجتهدینو کړی دی قرآن سنت نه نو دا په کومو اصولو سره شوی او ورسره بل علم الفقه ده علم الفقه او علم اصول فقه دا جدا دو فن شو فقه د قرآن سنت نه مستنبط علم دی فقه څه چل کوي فقه دا څه کوي چې په قران او سنت کې کم منتشر احکام دي او په یو ځای نه دي کنه د فقهاو الله دې رحم وکي په دې دقه احکام مرتب کړل نوې مسائل پیدا شو هغه د قران سنت نه مستنبط کړل نو منسوسی او غیر منسوسی ټول په ترتیب سره د ابواب دلان دکړه یو قسم له قانون ته جوړ فقہ گویا کې قانون شو د عمل لپاره او دا قران حدیث چې ده کنه دا د دې قانون ماخذ دی اصل کې نو ماخذ کې شی به ترتیب پروتي ابا دې تراله خور پکې پروتي فقهاو دغه له ترتیب ورکړه د ابواب دلان دا طهارت شو دا صلات شو دا زکات شو دا نکاح شو دا معاملات شو ترتیب ورکړه د په امت باندې ډېر لوی احسان وکړو چې خلکو ته په دین باندې د عمل کولو کار آسان ک یعنی که فقه مرتب شوی نه وي نو دا د ارسړي د وسوه چې د قران حدیث نه ځان له مسائل رسته وي چرته به لټول او منسوسی خو کم دي غیر منسوسی زیات دي مسائل منسوسی کم دي غیر منسوسی ډیر دي وجه دا د مسائل نوې نوې پیخي او نصوص د قران حدیث دي محدود دي مسائل لا محدود دي نو لا محدود د محدود نه ګرانه ده دې د وجنه چې لا محدود مسائل دا محدود منصوصونه معلومول دې د پاره د اجتهاد ضرورت دی د فقه ضرورت نو مجتهدین اجتهاد کو فقه مرتب کړه په ابوابو نو امت ته د عمل کولو کار آسان ک دا احسان دی غیر مقلد سوی او ای فقہ د امت د انتشار سبب دی رکه انتشار سبب دی که د اتفاق سبب دی انتشار خو ته سبب دی چې خلک په وړو وړو مسلو کې اخته کی رفل دینو کو مونږ نه کیږي امین بالجری مونږ نه کیږي اختیار تکړه تنگ کړي مونږ شو نه شو دا خبرې کی او تراوی شل دی او ات دی او دا امت په مسلو کې اخته کړي انتشار سبب خته یو سړی مخ کې نه روان دی په دین شریعت باندې عمل کوي لګیا دی او ته ولراله تا وته فاتحه نه وي مونږ نه کی مونږ نه ولټول تباک انتشار سبب خته څوارلس سوه کاله دولس سوه کاله امت په دغه سلورو فقه باندې ټول متفق دی را روان دی په دې د امت اجماع ده هغه اتفاقی فقه سلور واړه چې شاولی الله محدث دیلوی لیکلی دي چې دا سلور فقه باندې امت را جمع کېدل دا معلومیږي چې د امت روح توجه د سلور فقه ته متوجه کېدل دا من عند الله ښکاري ولی فقه صرف سلور خو نه دون فقها مجتهدین او فقه چې شمیرې نشته کم چې تاسو کې مولیان ناشتي ترمذی وایي ته پته لګي ترمذی کې وګورای کنه په یو یو باب دلاندې په حدیثو کې پینځه پینځه شپږ شپږ لس لس ها د مجتهدینو اقوال دی پکې ولیکن د سلورو باندې امت را غونډېدل او دا سلور مدون کېدل انور لاړل کتابونو کې پاتې شو عمل کوونکې به څوک نشته دا د الله د طرف نخکاری چې په دې باندې امت را جمع نو دا د اتفاق سبب دی انتشار سبب خو نه دی انتشار سبب خو غیر مقلد دی چې خلک شکوک شوباتو کې واچي مخ کې څو کال مخ کې یو بار دی پول باندې یو درزیو ای ورځ راغې ډېر مخ کې خبره ده اما ته وای چې یره جی یو خبره مې وای مانځنه باد کې ناس اما می سره ما ته وای ما مخکې مونږ او د سنه کو بیا تبلیغ کې لاړم سه روزه مې روزه مې ولګول مونږ او د سمه شروع کو سو کالو شو خو د مونږ پابندم خو بیا دغلت یو اهل حدیث او غیر مقلد او بر اثر کې نه سپاسې ده اخر هغه براته داوی فاتحه نو وی مونږ نه کیږي دا نه اخر وی زه ګډ وډ کړم وی زه هم چې خلک دا فاتحه نه بغیر مونږ نه کیږي نو دا دوه مونږ نه چې مو کړل مونږ شو او بل را سره فکر دار زما غمور او پلار امړی دي او مونږ نه کړی دي ای سر بس چل کی وی اوس می مونږ پرې خو نه کوم مونږ دا انتشار سبب تشوي کو فقه شو په خلکو مونږ پریدي د حل شي انتشار سبب ته فقه خو د اتفاق سبب دی امت پیراون کړي نو دا د امت سره د فقهای کرامو سره احسان دی چاغي د قران سنت نه مسائل مرتب کړل د ابواب ولاندې او امت ته د عمل لار سکړه اسانه دارچا دا وشتره چې قران سنت د برای راز مسائل رو بازي هر سړی مجتهدی دی نان بای بای روټه و پخی علم بخاری لاس کې ورکی وګي بخرسي وګواله علم بخاری لاس کې ورکی بخاری کې ګوره بخاری اساسانه دی پکې ګوري دین نه غب جوړ شي او دین کې د خپل رائے خبره ارچا ته اجازه ملو شي دین کې خبره کول آسان نه دا وګوره تفسیر کې سوې علما چې دا علوم نه نو دا اجتهاد په قران کې نشي کوله دغه سه په قران حدیث کې اجتهاد د مسائل د اخذ لپاره هم سه علم بلري نه نه چې روټو والو وګو والو ها تکه الف با الف تکو تکو امام بخاری را لیو پکې با ګوري دی نصوص باندې عمل کول برای راست داسې اسانه خبره ده د اصول فقه چې سړی وي نو سړی ته پته ولګي چې دا څنګه کار دی اصول فقه وي چې ښا دا عبارت النسته اشاره النسته دلالت النسته اقتضاء النسته دا نصر اغله دا خاص ده دا عام ده مشترک ده مول اساني خبرې دي چې سړی به بس ډایرک د قران حدیث نه راړي بهرحال خبرم دا کوله چې فقهاو دا په دې امت احسان دي چې هغه دین ټول سکه مرتب ک خو بهر حال ما فقه دا او دویم څه دی اصول فقه دا دا فقه د قران سنت نه مرتب شریعت شو چې امت په عملو کې او گویا کې او قانون جوړ کوال او اصول فقه د دغه فقه د مستنبت کولو طریقې کار دی چې د فقهاو استنباط څنګه کړي قران حدیث نه دا خبرې څنګه رسیدي په کوم اصول او په کوم قاعده ورسیدي نو د قران د تفسیر د پاره هم د فقه او اصول فقه علم ضروری دی چې ده خبره کوي چې ده په فقه او اصول فقه پوي ځکه دا به د قران د یو آیات متعلق خپل یو رائے وای کنه نو غرای چې وای نو هغه د فقه اصول فقه رڼامي ځکه احکام هم پکې دي کنه نو احکام د پاره فقه اصول فقه علم ضروری دی دغه رنګ بل علم اسباب نزول او قصص دا ضروری اسباب نزول باندې نظری ځکه دا یو آیات بارکه څخه خبره کولو د پاره شاته هغه پس منظر ذهن کې کینول پکای چې دا آیت نازل شوی او څه پس منظرو حالات سو کومې واقع متعلق راغلی دی نو ټیک ده چې پورې خاص نه دی خو لیکن ته چې دغه نس او حکم اوس دې دور کې په یو حادثه او یو واقع باندې فټکه نو هغه زړی ته بګوري کنه چې دا هغه واقع مطابقت لري کنه لري سوا نو دغه با اسباب نزول باندې د مفسر نظری چې کله د اجتهاد او قصص خو هغه واقعاتي چې اسباب نزول دارنګ علم الناسخ والمنسوخ د دې علم به ناسخ منسوخ علم چې کوم آیاتونه ناسخ دي کوم منسوخ دي ولې سينه چې ده ناسخ منسوخ نه پیژني او منسوخ آیات نه حکم رو باسي دیو جن د ناسخ منسوخ ضروری دی علی رضی الله عنه بارک راضی او یو سړی ولید جمعات کې بیان کا راو غسراشه ته ناسخ منسوخ پیژنې وینا بیان به ونه کی ناسخ منسوخ نه پیژنې بیانونه کې اسنه خلکو ته منسوخ احکام بیان نه کی نو ناسخ منسوخ مفسر د پاره پیژندلو ضروری ده دا دارنګ د احادیث علم دام ضروری دی خاص کر هغه احادیث علم چې هغه د قران د تفسیر سره تعلق لري مجمل مبهم آیاتونه دي او دغه احادیث دغه تفسیر او تبیین کوي نو د علم حدیث ضروری دی چې حدیث سره تعلق البته نو قران متعلق څه خبره وکړي شي ځکه رونو ویلو چې غلطي کله کیږي په تفسیر کې یا په لغت نه دی پوي یا د قران اجمال باندې نظر دی تفسیر باندې تفصیل باندې نه نظر او یاد ده چې علم حدیث علم نه لري نو چې علم حدیث علم نه لري نو قران کې به غلطي کوي بهر حال دا علوم او یو اخیری علم هغه علم وهبی دی علم موهبه الله رب العزت کله یو بنده ته داسې وهبی علم ورکی وهبی علم هم د علم تفسیر د پاره ضروری وهبی علم الله ورکی لکه سیوتی وی هو علم یورثه الله تعالی لمن عمل بما علم دا داسې علمي څوک چې په دې خپل علم عمل بیا شروع کی کنه نو الله رب العزت ورلا برنه بیا په ذهن کې اچي ورود شروع شي هغه اجتهاد والا قران کې اجتهاد والا ماده ده کې پیدایش تاسو ګورئ د دې مثال آسان زموږ دي شيوخو کې مولانا حسین رحم الله کم نظم قران ده دا چې کتابونو کې شته د په قران حدیث فقه دی یاد کتابونو کې چرته شته او دا منهج جوړ کو چې د مقصد دی دا مناسبت دی دا مزامین دا سرا غونډي نو دا سو دا الله رب العزت ذهن کې برواج غور او فکر سره تعلق لري خدا غور او فکر په نتیجه کې الله پاک ذهن کې واچ دا علم وهبي یو قسم له الله ورکی او دا داسې ورود برنه کیږي برنه ورودي ورود غټو خلکو ته لوی خلکو ته الله مستقل ورکی او کله کله د قران او د درس سره تعلق لرونکي کې چا واسطي نو کله کله سړی به درس کوي د درس دوران کې به مخ کې خبره تخیال ني او یک دم باندې پرې ذهن کې داسې وجيبه غونته نقطه یا یو مناسبت ربط پیدا شي دا بس ورود شي بنانه دای داس نو هغه اب بیا غوړې تللم غواړي سينه چې ارزه دي زین کې راځي او وې او بیا ګوره چې په دقه علوم فنونو کې قرآن سنت د نورو توجیهات سره نصوص سره ټکراو خونه خوري که ټکراو خوړنه دا بیا سره رائے مضموم ده او که ټکراو نه خوړه نو بیا بسی رائے محمود بهرحال نو دغه یو خبره هغه حدیث کې مرাজি یو حدیث کې راځي من عمل بما علم نو ورثه الله علم ما لم يعلم علم باندې چې کله انسان عمل کوي نو دله الله بیا داسې علم ورکی چې ما لم يعلم مخکې په نه پوهه ده الله ولا وري وهبي تور نو دغه سي بهرحال دا تقریبا سورلس کم زیات علوم اوس په تفسیر کې اجتهاد کوونکې مجتهد یعنی تفسیر برای او اجتهاد کوونکې د پاره د علوم ضروری دي د دې علوم پرانا کې د تعویل کولیش ددې علومو په رڼا کې د په قران کې یو خبره کولی شي رائے خپل ویلی شي خو چې د دې په رڼا کې کله دینه خلاف نو بیا باغ تفسیر به رائے مضمون اوس علوم او شرایط هم مونږ ته معلوم شي نو اس قتل غواړي چې په دې تفسیرونو کې کم تفسیر اغا د تفسیر برای محمود والا دی او کم تفسیر برای مضموم والا دی دا اوس په جندل غواړي نو یو څه وخایو بیا وروسته یو بل عنوان راشي مناهج التفسیر او مناهج المفسرین پای کې به موږ د تمام تفسیرونو داسې خان خانه بندي وکړو چې دا پدې دا پدې کې دا پدې کې دا پدې کې خو صرف د دې رائے والے سره خبره تفسیر برای محمود کې یو تفسیر دی تفسیر کبیر دا تفسیر برای دی خو کم یو دی محمود دی تفسیر برای محمود دی عمومی طور عام طور د تفسیر برای محمود دی د دغه علوم فنونو په تناظر کې کته خبره کړي نو کړي ده او نور انساني ما خو خطا غلطي کیږي لکه سلاسه کذبات نه خو بس یو غلطي شوی ده ولیکن نور تفسیر څه ده برای محمود تفسیر کبیر په لومې مفاتيح مفاتيح الغیب ده دا محمد بن عمر بن حسن بن حسین تیمی بکری ابو عبد الله فخر الدین رازی باندې مشهور دی فخر الدین رازی د دا تبرستان رای علاقه و رای تبرستان دا مخکې یو صوبه و مستقل او دغلته یو دریاب هم ده بحر بحریه دغه بهیر تبریه تبرستان دا د افغانستان او د ایران سه علاقې دی هغه ته تبرستان وي رائے چې دا غم اوس ایران حدودو کې د نن سبا رائے علاقہ رائے د ټول ته خراسان وې دا د خراسان علاقہ او د کې بیا زیو تبرستان پلان نو د درای درای او کم سړی چې درای علاقې وي او خپل علاقې ته منسوب شي نو د ترای نه وي د ترازی بیا ویل کیږي دا د غرای په نسبت باندې خرازی شي بیا ورنه په کار خو سه رائی نو راضی رای ته منسوب دې دغه ځای او 545 کې پیدا ده عیسوی حساب سره 1150 نن سبا سره 2000 دا سره 1100 کی بیا دا غینه بعد را علاقې نه دی بیا راغله د هرات هرات د افغانستان علاقه د نن سبا دغه ځای ته راغله هرات کې دفنم دی بیا په 1210 کې 606 کې بیا وفات شوه او وفات شوه څنګه ده فرقه د کرامیه اي کرام کرامیه او د زهر ورکړو بدعتيان نو پاره بیا د شهید شوه تفسیر لیکلی زخیم تفسیر دی او زیات تر فلسفه منطق او دا ټول فنون په کې چیړلې دي نو خو ګران هم دی خدا تفسیر کبیر د د هرات پاتې شوی بیا هرات کې د دفن عملته ده هرات کې خو د دې سړی زمون په پاکستانیانو یو احسان دی عجیب خبره ده بلکې د هندستان باندې خلکو همیشه لپاره د هندستان کې بدا سیوا چې کلم مسلمانانو ته بس مسائل پیښ شو هغه دور کې چې کله دلته پوره مستقل حکومتونه نو مستقل حکومتونه دو وختونو کې مسلمانان هندستان پریشانو یو چې کله لا مغل حکومت دلته نو قائم شه نو دلته حالات داسې وو چې سک او دارنګ مختلفې فرقې هندوان او دلته مسلمانان خو مخکې نه اوس اخوا د عربو نه راغلي دای په دعوت مسلمان دي محمد بن قاسم وغیره سدې طرف نه د افغانستان په لار صوفیا راغلیو د علی حجویری او پیر بابا دا ټول دغه طرف نه رااله نو په دې وجه دلته مسلمانانو په دې دعوت اصل دا وطن او ملک د هندوانو خدل ته سو پوری د دې خپل حکومتونه نو نو دلته مسلې به پیخې د مسلمانانو ته اول د هندستان داسې ځای چې بده باندې همیشه د بارا بهر نه به حمله کېده اخو عرب راتلل پاغه طرف سمندري لار او دې طرف نه د افغانستان او د ایران د دې حکمرانان براتلل کله چې مغول حکومت قائم شنو بس بیا مضبوط حکومتونو بیا مسلمانانو ساواغش نو یو دور هغه ده او دویم دور هندستان کې مسلمانانو د پریشانه هغه وخت چې کله مغول دور زوال پذیر شو او یا ختم شو حکومت ختم بیا مسلې هم د سکه او انګريز نه وي نو دا میشه د پاره دی هندستان د خلکو با چې کله داسې مسائل پیدا شنو د افغانستان باندې به نظرو الته مستقل حکومتونو د افغانستان مضبوط نو ایته به نظرو دیو جن شاولی الله چې کله د مغل زوال راغې اګر چې باچیانو دیلی پورې محدود خو نور ټول بری صغیر ځای په ځای نوابه شوی او تس نس او خپل منځ کې افتراق انتشار او خو انګريزم رو رو لګیا دي تسلط جماوي او دلته دی خپل کې اخته دي داسې حالاتو کې نو شاه ولی الله هم پاغه دور کې مسلمانانو ته سم مسلې وي ډېر مسلې وي دلته باطل فرقو سر اوچت ک ای مسلمانانو کې خپل تبلیغات شروع کړل خلک مرتد کول نو شاه صاحب هغه وخت احمد شاه عبد علي ته خط لګل احمد شاه عبد علي د افغانستان حکمران دی ډېر نر نیک عبد احمد شاه عبد علي دا افغانستان کې اکثر حکومتونه چې کړی دي نو دا دورانی قوم کړی دي د دورانه و احمد شاه بابا د تختولی کلیش او د باره کې دا راځي ابدالی دی ابدالی منه ابدال دا د اولیاء نمونه نو دیو جن دیوی خو ولی مو اسه بادشاہ نو عجیب حالات دي دا شاه صاحب د تخت لیکلو دا خط په نتیجه کې هندستان باندې هغه حمله کړې او دلته چې کومه فتنه وا هغه فتنه ختم کړه بیا واپس لاړ نو ما هر وخت د افغانستان باندې منظرو هغه وخت دغه دلته انتشار او حکومت مضبوط نو ولته حکومت نو دقه سي ډیر مخکې د مغول نه مخکې دور کې دلته هم سم مسلې پیښې شوه هغه وخت کې شهاب الدین غوری د افغانستان بادشاہ هغه ته د هندستان علماو خط لګلو چې ته په هندستان حمله وکړه دلته حالات خني د مسلمانانو سکھ دې نور دي دین تنګ دي مسلمانان دوی ختمي نو هغه وخت خود حکومتونه و خدا سه دومره وسایل په اعتبار به مضبوط نو نو شاب الدین غوری وې چې سید زبا عملو کوم خو پس ما سره وسایل نشته پیسې نشته فوج به خرچه غواړي نو د امام رازی بادشاہ له پیسې ورکړې وې پیسې دا ولا ورک دی پیسې وال پیسې به زدر کوم عمل توک نو دا هغه امام رازی په پیسو باندې شهاب الدین غوری په هندستان حمله کړې وو هندستان قبضه کړې او بیا شهاب الدین غوری بیا د دې هندستان ټول بادشاہ شو هندستان بادشاہ شو بیا مسلمانانو مسلې حل شو نو امام رازی دا احسان دی ها پوه شو په احسان دا باندې شیخ القران رحم الله وی اوس ریکارډ کړه دا خبر او تاسو چې پنځپیر کې درس کړی نو ش موجوده شیخ صاحب نو اوریدلی چې شیخ القران رحم الله وی چې امام رازی کله تفسیر لیکه نو اولنې جلد چې لیکل د صحیح پیسې وسره نه وي سیاهی پیسې وسر نه وې او چې کله تفسیر پوره کو نو بیا دونه مالدار شو چې حکومت قرضدار و امورې دي ما دا تا کیسه پوره وکړه چې اصل خبره دا و حکومت څنګه قرضدار شو د هندستان باندې حمله کوله نو هغه د پاره ول د پیسې ورکړ نو سوال چې دا دون لوی دولت د سره کم ځای نه راغې سوال دی امام رازی سره نو شیخ صاحب وی میر سمیع الحق افغانی صاحب وای ما د شیخ القرآن نه تاسو کو چاول جیل لیکي وسره پیسې نشته د سی ای او به حکومت قرضدار کیږي دا پیسې چرته نه رااله وی شیخ رحم الله راته وی چې دا تحفه تحایف خلکو ورکړو تحفه تحایف دا خبره د شیخ لنډه وا صحیح ده ولکه ته وو ته باندې وسړې دونه سرمایدار کیږي را ادا سه چل شو اصل واقع تاریخ لیکل دا چې د امام رازی دو زامنو او په دې هرات کې ډېر لوی سرمایدار تاجرو لوی د افغانستان ډېر لوی سرمایدار دولتمنو دا غد ولونه وي زامنینو چې کله آخر وخت شو کنه نو هغه امام رازی ته وې چې زما زامن نشته او ته نیک بزرگ سړی زبد لونه ستا زامن ولا ورک نو هغه سرمایدار سړی لونه امام رازی زامن ولا وکړي چې وفات شو تمام دولت امام رازی کور ته راغی اصل خبره دا ده چې بیا کله شهاب الدین غوری عمله کوله نو دولت ولا امام رازی ورکړی دی بهر حال نو دغه دا چې امام رازی غوری په مو خلکو سره دا احسان دی کده دا پیسې نه ورکړي هندستان باندې د شهاب الدین غوری عمله نشو کېد نو بهر حال دا تفسیر کبیرم ده دا کم تفسیر ده تفسیر برای ده خو محمود بل انوار التنزیل و اسرار التاویل چې تاسو د تفسیر بیزاوی وای دام کم ده دام تفسیر برای ده خو محمود قاضی بیزاوی وتوي شیرازی متوي عبدالله ابن عمر ابن علی شیرازی ابو سعید قاضی بیزاوی د د شیراز شیراز ایران کې علاقه ده مشهور خار ده نن د کله د بیزا نه وجنه وته بیزاوی وای تبرز کې بیا د وفات شوه تبرز تبرستان خطیب تبریزی پیژنه څوک دی مشکات والا کړه مشکات والا خودم رضا چې د د دا تفسیر در اصل د تفسیر کشاف خلاصه ده او کشاب باندې روستو خبرې کو چې هغه معتزلی دی نو د دیو جنا کله د د خیال نینو د اعتزال خبرم ته کله کله نقل شوی نور کوشش کړي چاڼ کړي دا خو بیا هم بل تفسیر برای محمود کې مدارک التنزیل و حقائق التاویل چې تفسیر مدارک وته لند مونږ وایو او یا وته تفسیر نصفی وای دی د نصف دین نصفی وته دی وجنه وای د عمره سړی د ابو البرکات چې تاسو کنز الدقائق ثالثه کې ویل دی یا بوای یا ارسچی خدا کنز الدقائق کنز الدقائق د تفسیر دا فقہی کتاب دی او دا د تفسیر د مدارک دا نصف یو علاقه ده دریای جیحون او سمرقند د دې منځ کې علاقه ده نصف دلته پیدا جیحون پیژنې ها سمرقند خونو موریدلی کنه بخارا او سمرقند او دا دا جیحون چې ده دا د افغانستان اخیری بارډر کم سمندر ده چې اخوا بیا تاجکستان ده دقه ته دریای جیحون وای او دې ته دریای آمو هم وای نن سبا دا جیحون بل سیحون ده دا جیحون او سیحون دا دوا اهم دریابونه دي چې د دې تذکره په حدیثو کې راغلي څنګه چې دریه دجله او فرات ته دارنګ جیحون سیحون د دې سره زمون سره ډیر شي نه وابسته دي دارنګ فرات او دجله سره ډیر لوی د انبیو تاریخ دی د نوح علی السلام ابراهیم علی السلام یونس علی السلام دا انبیا ادریس علی السلام د دوی دغه علاقې دي بس صدا دجله او فرات دا ډیر لوی تاریخي دریاب دی او دریابونه دي د دې دواړو اطرافو ته زړه تاریخونه پراته دي دجله او فرات او بل جیحون او سیحون نه جیحون خو دغه دی یعنی درې امو سیحون د بارکه مختلف رائے دي خو زموږ د سیندي صاحب رای دا ده چې جیحون او سیحون اصل کې جیحون دریای آمو ده افغانستان والا او سیحون دا دریای سند ده اٹک والا اصل سیحون سیحون وګوره سند سیحون جیحون او سیحون دا هم دریابونه دي او د سیندی صاحب را ده دا چې خراسان وسدوي دا مسله په حل کړي خراسان بس دقه ده چې جهون او سیحون ترمنځ او د دې اطراف دا سری خراسان علاقه ده کم چې احادیثو کې راځي چې د دجال خلاف با دا خراسان نه تور جندو والا پاسی الته پیدا دی زکوته نصفی وای او بیا وفات شوه دی کردستان کې دا بیا علاقونه د علماو یو ځای کې پیدا بل کلی تلل شي دی کنه غرونو مولای خار ترایشی الته درس تدریس کوي آباد شي داسي نو الته بیا وفات دی 1310 عیسوی کې 710 کې خجی بل تفسیر بدیږي لباب التاویل فی معنی التنزیل تفسیر خازن دام تفسیر برائے محمود کې ده دا علاو الدین علی ابن محمد ابن ابراهیم چې معروف ده په خازن باندې د د تفسیر د لباب التاویل فی معنی تنزیل تفسیر خازن باندې مشهور نقطه خوي خط تعویل کوي یعنی تفسیر برای محمود البته دا دا چې واقعات او حدیث نقل کوي نو صوفي دی نو دی کې بس بیا کمزوري واقعات نو ځکه به زموږ حضرت صاحب مولانا حسین رحم الله دی باره کې وی تفسیر خط تفسیر دی ځکه حواله په ډېر اغم لیک ویلې دي جواهر قران کې په حواله ډېرې خودم ردا چې نسبه اکاذیب د واقعات او احادیث په اعتبار سره کمزوري روایت دي او واقعات پکې اسرایلیات ډیر دي نور نقطې چې کمی وای هغه تفسیر ورای محمود د بغداد کې پیدا شوه او بیا حلب کې وفات شوه حلب شام 1341 کې بل تفسیر په دې کې البحر المحیط بحر المحیط دا محمد ابن یوسف ابن علی ابن یوسف ابن حیان اظهر الدین اندلسی غورناتی غورناتا کې پیدا ده غورناتا دا اسپهانیه او قرطبه او دغه علاقې اسپهانیه کې دغه دا کله علاقه دا ولته ده پیدا ده د بور تاریخ د اسپهانی اندلس چې ورته ویل کېږي د مسلمانانو تقریبا سو شپږ سوا اته سوا کاله هلته حکومت تیر شوی اوس هغه انګریز نیولې د هغې سره دی د دغه ځای ډېر لوی علما او د دې اندلس لوی لوی علما دا تفسیر قرطبي والام د دقه اندلس او اصفهاني علاقو د قرطبه دارنګ بحر المحیط والا هم غرناتا دا پکې بیا علاقې دي کلی خاري دي غرناتا دا او قرطبه دا او دا اشبیلیه دا داسې نو بحر المحیط تفسیر والا نام سو پیجن سوک د محمد بن یوسف بن علی بن یوسف بن حیان ها هدایت النحو والا دا تفسیر ده البحر المحیط 1200 56 کې د پیدا دی او 1344 کې وفات شوه بیا قاهره کې وفات او روندلس نه بیا مصر ته راغله بل پدې کې تفسیر روح المانی دی روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و سبع المسانی د نوم د مشهور په تفسیر روح المعانی محمود بن عبد الله حسینی الالوسی شاب الدین بغداد کې دی پیدا دی 1803 کې او بغداد کې بیا 1670 کې یعنی 1854 کې بیا وفات شوه نو دا تفسیر الهلمانی هم تفسیر برای محمود یو تفسیر دی بل دا خو یو سو مونږ خو یو سو نمونه په تور بل د تفسیر برای مضموم مضموم چې تفسیر برای پکې شوی دا خو لیکن دا د چې هغه رای مضموم رای داغه شرایط او کوم علوم خل دغه پرانا کینه محض رای ده نو دغه نه من راغلی و من قال فی القرآن برای فلیتبو مقدو من النار احادیث مخی تیر شو نو دغه تفسیرونه خوم ډیر دي خو په دې کې د تفسیر برای مضموم مصداق تفسیر کشاف ده کشاف خپل نوم د تفسیر کشاف دا زمون یو ډیر لوی سلطنت تیر شوی د مسلمانانو ډیر تاریخی خوارزم خوارزمی لکه بادشاہانی تیر شي ډیر تکړه یو علاوالدین خوارزمی دی جلال الدین خوارزمی دی دا جلال الدین ډیر نر انسان دا دلته زموږ د هندستان دی اٹکه پورې را رسیدل خو بدقسمته نه دا زموږ مضبوط سلطنت لکه څنګه چې خلافتونو کنه یو زموږ خلافتونه دي او یو زمونږه بیا سلطنتونه دي سلطنتونو کې مغول سلطنت ډیر دا تاجکستان ازبکستان چې ورته وي او دا رنگ ورسره دا مشهور علاقې د علم بخارا سمرقند او دا زینا دا ټول چې د بلخ بخارا دا ټول دا د دې سلطنت دلان دیو او دی باندې باندې بدقسمتینا تا تاریانو منګولیانو چې اول یا رغار شورو ک سو مشر دا منګولیانو چنګیز خان نو اول حمله پدې شي اول زمون سلطنت خوارزم حلق تبا شوه عینی ولې او دینه بعد بیا روان شوه نو تلې داسې ما کی زی زی زی نو بغداد پورې ورسه چنګیز خان خو خپل بیا مړ شو نو بیا نو سیو حلقو خان هغه بیا د بغداد کم خلافت ختم ټول ملکونه داسې دا جلال الدین پلارو بس داغه عالمو ډیر لوی عالمو اصول فقه ډیر لوی ماهرو علاو الدین خوارزمی لوی عالم فاضل سره خو سبازه انسان نه کوتایو شینو سیاسی غلطه ته بازه شوی او دی زوی بار بار منې کاو خو بس د زوی خبره نه منله خپل جذباتیت وپک دی وجنه چې د منګولیانو سره رااله نو بس بیا وی وتا داسې منصوبه بندې وکړي چې دا, دا خیالو چې مړه منګولیان ستوي او خپل منصوبه بندي نه وکړي بس ډېر خراب کړ ملک تیونه دا ټول ملکونه ته بیونی ول نو بیا جلال الدین یوازې پاتې او پلار بیا وفات شو بیا سلطان غو خو بس هغه سر بیا سنو پاتې دومره نو سر بیا ټول زندگی جهاد کړي سره لګیو بس ایوب ډیرو دی کمزوري شیو دا یو یو ملک علاقه به تینی ولا اخر غزنی ته رالل غزنی علاقه هم دوی سره وا نو غزنی کې د ځان سره دا د غزنی خوشه سرداران دا خلک یو ځای کړل او منګولیانو سره جهاد اولو شو پاغي خو منګولیانو لماته ورکړه تاریخ لیکي چې یو د چنګیز خان یو زویم د غلطه مردار کړو او د هغې نه بعد چې څه لږ وخت تېر شو نو بس هغوی پکې خپل کار وکړو نو دوی یې بیا خپلو کې هغه سرداران ملکان روان کړه نو د سره غداری وکړه دا غریب ته بیا روان شو هغه ملک نو هندستان ته راغی د دلته راته جلال الدین خوارزمی را روانو د د پاره چې دلته هغه وخت کې په هندستان باندې کوم حکمرانو نه هغه دغه شمس الدین التمس ډیر لوی تکړه حکمران دل راته چې د دنه به تاون والم او منګولیانو باندې بشورو مجاهد سړیو اچ دې ال تورغه نو هغه ته معذرت کړو اورته چې د هندستان ته بچته کو ز سرو درې دم نو بس د دې د هندستان ته مخ کیږي غ طرف ته خو مټ ټولو هر څه چې عذر و البته دی وته وی چې تا ته سنه ویم د سره کېګم نه نشم البته بس ته داسې کوه چې د ملکونو کې د چرته د اندوانو سکان نه زین یو خپل ریاست جوړاوه بس دغه د تر کولې شو نو دا چنګیز خان ورپسې دل تر ورسېد نو دا د دې اټکم دا سین دی دریا سین د دې په غاړه د جلال الدین د فوج او د چنګیز خان پوره معرکه شوه دلته یو زید نی نیلاب وته وی نیلاب دا د معرکه زید اوس هم دغه آثار و غیره آثار قدیمه شته مولانا اسماعیل ریحان په کتاب لیکل دی مستقل دا غي نوم دی تیرې خاک پاکی تالاش او پس خپل ګرځیدلې دا زینې کتلی د بیا د یو غټ غټ نه سین ته ټوب کړی دی هغه غټه مستا او بو باندې په اسرا خوړېدلې چنګیز خان دی نه ځانه بچ کړ خزا مور د دریاب ته ټوب کړی و وی دینه د بچو د پار او زوی د وو کالو هغه ولا حلال کړو دی چنګیز خان دی مزه یواز یو دا ټول فوج ولا ختم که سبازه زخمیان و غیره پاتې شو اب زنګلو کې پټو کله چې چنګیز خان ویل چې بس نور نکیږي دریاب د اخوا نو چنګیز خان واپس شو اخوا وړي او اجازه شي وړي دلته په غټ غټه باندې ودرې او قهقه ولا ګولا واه ها ها کنه چې خلاص نو چنګې سان حیران شي نو زامن ورته وی ور ټوب کو او ته کینه هر مور جلال الدین غوندې بچي نشي راوړي نو واپس د هندستان نه واپس دیو جن تاریخ وای ک چرت جلال الدین نه وای نو کې دې شي چې نن به هندستان هم نه وای او هم ټول تا تریانو تبا کړو لکه څنګه چې بغداد تبا ک دې بیا واپس نو بیا د داسې وکړه دې غریب چې کم سب اخوا دې خوا بچي وی فوجیانی وکنه زخمیان وغیرہ هغه راوتل بیا همت او ته اوس بس کو سبا کو بیا جهاد کو او کار دار اصله هنيشتا وې دې ځنګل ته نه نوځه ډانګي تیار کړ ډانګي نو ډانګي تیار کړل هغه کلر کهار ته دی ورسید هغه کلر کهار کې د خپل مطلب ځان لا مرکز جوړ اوس هم آثار قدیمه شته دای د فوجیانو زینا د ټریننګ زینا داسې هر څه برابر کړ الته یو غټ غټ ته داسې پورا تصویر اسماعیل ریحان ورکړی دی د لکه دراس سه زه ولکه دغه عدالتو او بیا دا غنه بعد په بیا اکبر راغلو زهیر الدین دا سره زهیر الدین بابر هم دغه زینه شروع کړي و دغه زینه بیا د مخکې ته نو جلال الدین دغه تل څه وخت پورې بیا دې زینه واپس روان شو دا سیت نو په دې طرف دا علاقې والي والي والي ایران ته ځان ورس ایران نمخ کې تت نو هغه طرف ته منګولیان راغلی دغه ملکونه نیولیو نو بیا شروع وکړه نو بیا منګولیانو سره اخته شو عراق او دغه علاقو باندې نو بیا ته خلیفہ ته وی تعاونو کا خلیفہ بدبخت شیو هغه وخت کې چې کوم خلیفہ بغداد کې اشیعه شوی نو کله چې د دې د خلافت وخنه هغه وخت کې او توی دغه کې کار نه لرم ته پوه شو ولا الدین پوه شو د دې بېمانه ډاډک خلیفہ حالانکه د خلیفہ ته ویلو چې زغور دروازه هم که خوارزمه د نو نو تم نه پریدي او نه مړه ماته سنوي ته پوه شو کار دی بلکې خط وته لګلو وته وی داستو د علاوالدین کار دی زپه کې سنوي بس چنګیز خان ډاډه شوی چې لکه خلیفہ د سنوي امت په نه پازینو رازه تر نه والا دا ټول عمر د مسلمانانو به اتفاق ده لاسه ده شي نو د بیا په داسې ورتو شنو به خلیفہ ته وی چې زما دا استاد پلار مسلې وي راځم تاسو خپل منځ کې وکي دي ظالم سر بیا اتحادونه صرف د سلاجقو یو حکمران علاوالدین کیکوباد او سره اتحاد وک سو وخت پورې وک او سه خلک یو والا غینه بعد اغم بیا پشا شو الله علم سو جواب دا غریب بیا ځان لګیا لګیا ډېر مارې کې وکړې او تا تاریانو سره اخر مارکه کې دا سو شچوي صرف دیو دو سپایانه پاتې شنو ارسه ختم یو غار کې پناه واغس غار کې سروازي پورې پناه وای بیا وی ته راځي روزه درې کسان وروت بس بیا جنگ مغیره خروست تاریخ یې پته نه لګي جلاود جلال الدین سشو تاریخ بالکل ختم شو شهید شو خو هغه شهادت یې داسې دی چې چا پیژندلی نه دی او یا دا ده چې بس دی نور داسې نه امید شو چې نور څه خو نه کیږي نور باقی زندگی داسې ګمنامه زندگی چرته بیس او ارسه بدل کړی دي عوام خلکو کې نه نو تیر چونه تیر کړی بس داسې عجیبه مجاهد د اسلام د تاریخه مون خلک ته خبره مونږ جلال الدین خوارزمی دا خوارزم پورې خبر او کړ چې دا یو پوره سلطنت تاریخ ګوره ښا ځان خبره وې بهرحال دا خبره ما ده هغه پوری کوله سوده کشاف خوارزمی ده خار خوارزمی جار الله به ځان دوي جار الله د خوارزم کې علاقه ده زمحشر به ورته وي نه وجه نه ده زمحشریم وي او جار الله به ځان د زکوي چې د بیا تل مکه کې ځان لارې هایش اختیار کړو نو جار الله معنا د الله گاونډي معنا جارو بیت الله جار الله وی دی وجنه د سیندی سی یو شاګرد موسی جار الله دا د روسو ال د تلو نه ادب بیا موسی جار الله هغه الهام الرحمن لیکل او هغه الهام الرحمن کې یو ټکی د عیسی علی السلام متعلق لیکل چې سیندی به بدنام شوی چې هغه د عیسی دا علی السلام دا نزول او حیات نه انکار کړي نو موږ ټول شیخ القران رحم الله به چې دا د جار موسی جار الله خبره ده د سیندی نه ده ځکه د سیندی خپل کتاب چې ده هغه عبیدیه او محمودیه ده او عبیدیه محمودیه کې لیکلي دي موږ سره شته اې کې لیکلي دي چې عیسی علی السلام برازي او انتظار کوي نو خپل کتاب کې دا ورپسې دا غوجه نه راغله دا خبره نو بهرحال جار اللام د توي خو په خداوا مولا مولا او سم مولا خدا و چې معتزلی نو دیو جن تفسیر ټول د اعتزال نه ډک دی نو چې ترجمه کوي هم په کې خپل اعتزال رانه نه باسي بل طرف ته بلاغت علم معنی بدیع دا شي نه داسي چیړي بلا بچي چې چې حد نشته نو دیو جن رست علماء بیا په د په کتاب باندې مهنت کړي دي چې خلاصي لیکلي چې تلخیص لیکلي دي چې غیلم تراولو اتصال تی بس بیزاویم دقه کار کړي دي هم دې د پاره چیرې دا شی کمالی دي نو بلاغت او دا شی نه تراغستی دي کم چې درس نظامی کې ویل کی بهرحال د دې اعتزال ډېری نمونې دي لکه د په خپل تفسیر کې مرتکب د ګناه کبیره ته مخلد فی النار وای دا څنګه چې معتزله وقیده دیم دا قائل شته د مای حوالی رئیس د غریس دي دغه رنگ بل رؤیت باری تعالی نه منکر دی دا الله رؤیت نه کیږي څنګه چې معتزله وای دغه رنگ سحر تاثیر نه مني سحر اثر نه کوي دا معتزله وقیده ده دا سحر اثر چی نه مني دارنګ د دا الوسنه جماعت نه خلاف بلکې رد زې په زې په الوسنه جماعت کړي یو ځای کې شعر کې ویل جماعت سمو هواهم سنت و جماعت حمر العمری موکفتن وای څه خلک د ځان ته الوسنه جماعت وای خو لیکن وای مثال دا خرو ده چې زین په تړلی شي الوسنت تخروی دي نو داسې متعصب هم دی خدای معتزلی دیو جن د تفسیر چې د اعتزال نه ډک دی او دا تفسیر به رائے مضموم دی د چې کله د رؤیت باری تعالی خبره کوي نو هغه آیاتونه چې کم کې د الله د رؤیت تذکرہ ده نو دا غي داسې باطل تعویل کی دا قران سنت نه خلاف او خپل اعتزال ثابتې ما غا آیاتونه وغیرہ را نقل کړي دغلت وجوهن یوم ازن ناظره الی رب ناظره دا زینو کې نور دی زینو کې زې په زې خپل اعتزال خبرې کوي دا نور غیر معتبر تفسیرونه هم شته دلته موږ یو سولي کلی دي دام دي خو بهر حال دا سو تفسیر برای مضموم یو مثال شو بس قول قولی